مشکات شریف چی یو سل دو شپیته ایک سو باسٹھ نمبر حدیث کی حدیث مبارک تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اریکته چی تاسو کی دی زه یو داسی کس مونده نه کړ چی ایښ ټیک لګولای وی داسی تکیه یی کړی وی هغه خپل هغه ته تکیه ته داسی تخت باندی هغه لګولای وی ټیک یاتیه الامر من امر چی یو کار ورته رئیسی یو امر ورته رئیسی دی هغه امورو نه مما امرت به او نهیت عنه. چی هغه باندی ما امر ورکړی چی داسی کو یا ما منع ونه کړی فیقول لا ادری فیقول لا نو دی وی چی دا ماته نه ده معلومه ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه چی کوم مونږ په کتاب الله کی میندو مونږ به دی هغه اتباع کو دا په قرآن کی نشته لهذا دا زه نه منم نو دی ته داغه منکرین او دی حدیث پیشنګوی ده اوس داسی خلق دیر چی دی موجود دی صحیح حدیثونه چکه انکار کئی او دا دی هغه رسول چی کوم معیار وی او د نبی هغه نه پیژنی دوی وایی چی که د نبی صرف ډاکی غوندی یی او بس صرف پیغام یی راوړی ده د الله طرف نه او نور ده ته پکی څه اختیار خپل مقصد دا ده چی د احکاماتو هغه خدای پاک نه ده ورکړی نه داسی نه ده رسول صرف د ډاکی غوندی نه ده بلکه هغه یو حاکم وی ایغ فیصلی صادری کړی ایغ په ځنی شیونو مصلحت مطابق امر کړی کله د ځنو شیونو نه نهی کړی نو د ده امر او نهی داسی ګڼل سی لکه د الله تعالی امر او نهی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی بل حدیث مبارک ته د حضرت مقدام رضی الله تعالی عنه نه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثله معه ما ته قرآن هم راکړی شوی ده ومثله معه قرآن غوندې نور علم چې هغه د حدیثو هغه علم ده چې کوم وحی خفي ده الا خبردار یوشک دا خبر قریبا دا رجل شبعان علی اریکته یو سړی خیټه به مړی یعنی دنیادار به ټيک پۀ لګولی يي پۀ خپل هغه باندي او دا به وائي يقولو عليکم بهذا القرآن بس تاسو دغه صرف قرآن باندې عمل کو فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه چې کوم تاسو پۀ دې کښې حلال ميندو هغه حلال ګڼو وما وجدتم من حرام فحرموه چې کوم حرام موندو هغه حرام ګڼو وانما وانما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم کما حرم الله حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی چی ما کوم شینا حرام کړی دی کنه دا داسی دی لکه خدای چی حرام کړی او دو وای چی نه صرف هغه به حرام غنی چی کوم قرآن کی حرام راغلی صرف هغه به حلال غنی چی کوم په قرآن کی حلال راغلی دا دی منکرین دی حدیث پیشنگیری کی بل یو حدیث تا دا ایک سو تریسٹھ نمبر حدیث تا مرقات جلد ایک صفحه نمبر چار سو ایک باندی ملا علی قاری صاحب بیا د دې تشریح کړې ده بل حدیث ته د حضرت عرباض رضی الله تعالی عنه نه او وائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایحسب احدکم متکئا علی اریکته ایا تاسو کی یو کس دا هغه کئی گمان کئی چه دی به تکیه لګولی په خپل اریکه باندی یظن ان الله لم یحرم شیئا ده به دا خیالی چه خدای پاک ندی حرام کړی څه شی الا ما فی هذا القرآن مگر صرف هغه حرام کړی چه کوم په دی قرآن کی موجود دی الا و انی واللّٰه قد امرت و وعظت و نهیت عن اشیاء خبردار سو تاسو په دی خبری ما هم ما دی قسم په خدای چه ما هم په ځنو شیونو امر کړی ده ځنو شیونو می وعظ کړی ده ځنو شیونو نه ما منع کړی ده انها لمثل القرآن او اکثر چه آ دی قرآن وورا یا قرآن نه هم زیات احکامات دی یا قرآن نه هم زیات احکامات دی چه هغه ما په هغه باندې امر کړی ده ما په هغه باندې چه کړی ده نهی کړی ده نو شاه صاحب چه دی علم حدیث ته دا دونه فضیلت ورکوی نو دا په هغه منکرینو دی حدیث باندې چه ده رد ده نو ذکر دی وی ان عمدت العلوم الیقینیت و رأسها و مبن الفنون الدینیت و اساسها هو علم, هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من قول أو فعل أو تقرير فهي مصابيح الدجا نو د احادیث مبارکه چی دی مصابیح الدجا دا مصابیح دی دا ډیوی دی دی هغه تیارو دجا ظلام ته وتای تیارو ته صاحب لسان العرب وای سواد اللیل مع غیمین چی شپی تیاره هم وی وریز هم وی و الله ترا نجما ولا قمرا نه پکی ته سپوږمۍ لیده شی نه پکی ته چیرته ستوری لیدل شی دیتا دجا وای نو د احادیث مبارکه دا مصابیح دی تیارو دی یعنی جهالت تیاری دی سره خدای ختمی ومعالم الهدی ادا هغه معالم دی معلم جمع ده دا هغه علامی معالم دی نښی دی هدایت دی هغه چیک ځایونه وبمنزلة البدر المنیر ادا احادیث مبارکه دا په منزله دی بدر منیر دی چودوی رات چه کوم هغه یی سپوږمۍ هغی په منزلی دی من انقاد لها چا چه دی دیتا ځان مقصد داده چه مطیع که انقیاد دی احادیثو یی وکړ ووعا یاد یی کړل عمل یی په وکړ فقد رشد واهتدی نو دا سړی په هدایت باندی ده او مقصد داده چه ده ته رشد حاصل ده واوتی الخیر الکثیر او دغ سړی ته خیر کثیر چه ده هغه ورکړی شوی ده په دې کې اشاره د دې کول دی باری تعالی ته، يؤتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خيرا کثيرا، نو دلته اکثر مفسرین آ د حکمت تشریح په سنت سره کوي، په چا سره؟ سنت سره کوي، نو ځکه شاه صاحب وویل، و اوتی الخیر الکثیر، چاته چې د علم سنت او علم حدیث علم ورکړی شوی وي، نو دې ته علم کثیر، خیر کثیر ورکړی شوی ده. ومن اعرض وتولی چا چی اعراض وکړو شا یې واړوله د علم حدیث نه فقد غوا وهوی نو دا سړی ګمراه شو وهوی یعنی سقط دا سړی پریوتو وما زاد نفسه الا التخسیر ادا د ده نفس ته نه ور زیاتی مګر خساره فانه علیه الصلوة والسلام نهی و امر حضور صلی الله علیه وسلم د ځینو شیونو نهی کړی ده په ځینو شیونو یې امر کړی ده و انذر و بشر ځنی شیونو نه یې ویرول کړی دی د ځینو شیونو بشارت یې ورکړی ده و ضرب الامثال و ذکر او ضرب الامثال هم د یوه شي فهم د پاره سمجھ د پاره یې ضرب الامثال هم بیان کړی دی او موعظت یې هم کړی ده و انها لمثل القرآن او اکثر بلکه دا د حضور صلی الله علیه وسلم اوامر نواهی تنذیر و تبشیر بیان د ضرب الامثال تذکیر دا په مثل د قرآن دا بلکه قرآن او اکثر یا دی ایغا نه هم چه زیات یعنی ایغا نه زیات اوامر او نواهی او تبشیر او تنذیر دا پکې وان هذا العلم له طبقات دې نه بعد اوس شاه صاحب بيان د اقسام اربعو د فن حديث کوي چې فن حديث کې اصل کې څلور اقسام دي يو فن روايت الحديث ته فن روايت الحديث ګڼ شی کتابونه په دې کې ليکلي شوي دي فن روايت الحديث کې الرسالة المستطرفه دا یو رساله ده په دې کې راغلي ده چې فن روايت الحديث باندې کوم کتابونه دي د هغه تعارف یې کړی ده فن روایت الحدیث دې ته وتائی چی صرف داسی کتابونه چی حدیثو الفاظ رخلی سند یې ذکر کئ او دا ذکر کئ چی دا حدیث صحیح ده دا ضعیف ده دا غریب ده دا حسن ده دا مرفوع ده دا مرسل ده دا شئینا ذکر کئ دې ته فن روایت الحدیث وائی دوم نمبر فن غریب الحدیث ته چه په حدیث کی کوم نا اشنا لفظ وی غیر مانوس غوندی لفظ وی لږ مشکل غوندی الفاظ وی دی هغه معانی نو په دی باندی ګڼ شای تصانیف علماء کرامو کړی دی دی فن هم لوی خدمت شوی ده دریم نمبر کی فقه السنه دی حدیث نا چه کوم احکامات روزی تقریبا دری زره حدیث داسی دی چه هغه نا هغه احکامات دپاره راغلی دی هغه نه احکاماتو استنباط یعنی دغسی بلکل صراحتاً پکی ته احکامات دی لکه دری سوه آیات داسی دی چی هغی کی احکامات دی نو هغه ته احکام القرآن وایی لکه احکام القرآن دی موږ احنافو جساس وال چی کوم احکام القرآن ده دری جلدو کی نو دارنګی احادیثو چی کوم احکام احکامو دپاره راغلی دی هغه ته فقه السنه وایی خو بیا اوس عام ده اوس چی دا که احکام القرآن دی که فقه السنه دی او که سنت او قرآن نه قیاس ذریعه سره اجماع دی امت ذریعه سره چوره احکامات معلومیږی نو دی ټولو پاره اوس ایک یو نام ده دی ټولو ته خلق بیا چو ته یی فقه او ته یی علم الفقه دا اوس ټول په علم الفقه سره یادیږی ا د فقه السنه ته عام علماء ترجیح ورکوی چی دا په اقسام د حدیث کې په فنون د حدیث کې دا فن د فقه السنه دا اهم فن ده لیکن شاه صاحب وایی چې نه څلورم نمبر یو بل فن ده په فنون د حدیثو کې چې هغه ته علم اسرار الدین وایی شاه صاحب وایی چې هغه له ټولو نه چې دا اهم ده هغه له ټولو نه اهم ده بیا شاه صاحب دې پاره مثال پیش کړی ده د هغه مثال حاصله خلاصه دا ده لکه یوه میوه وي په هغه باندې پورته یو پوستکی وي اخو هغه زاید وي یو د پورته پوستکي سره یو بل پوستکی وي او یو بیا داسي چا میوې سره لګیدلی وي او یو داسي چا نفس هغه د میوې لبې لباب وي چې کومه زړه یې وي نو د فن روایت الحدیث دا هغه ظاهري پوستکي سره چې کومه بل نری پوستکی لګیدلی هغه ده ا د فن غریب الحدیث دا هغه ده چه هغه میوی سره بلکل ګډ پوستکی لکه مالټی یو هغه سپین پوستکی یو چه هغه د مالټی هغه یوه یوه ډلی ا پکی ته نغښتی وی یو هغه نو د فن روایت الحدیث هغه د سپین پوستکی غوندی ده چه سور ونه دری کړی سپین پاتی شی ا د فن غریب الحدیث داسی ده لکه هغه بیا چه هغه زړی کوم وی په هغه باندی پورته چه کومه جاله غوندی وی هر یوی ډلی باندی ځانله ځانله او د فقه السنه عام علماء وایی چی د فقه السنه داسی ده لکه هغه بلکل عین هغه زړی لیکن شاه صاحب وایی چی نه دا فقه السنه نه علم اسرار الدین داسی ده لکه نفس هغه زړی شاه صاحب رای دا ده پدی کی بس دا خبره پدی عبارت کی بیانوی اسانه ده اوس صرف عبارت ته ګورو وان هذا العلم له طبقات او دا علم چی ده یعنی علم حدیث له طبقات علم حدیث دې پاره طبقات دي ولاصحابه فی ما بینهم درجات او اصحاب دې حدیث دې پاره په خپل مابینځ کې درجات دي بیانو به وروسته اصحاب الحدیث خپل درجات دي وله قشور او دې دې پاره هغه پوستکي دي داخلها لب چې په داخل دې دې کې هغه زړي دي واصداف او سپي دي د صدف جمع وسطها در چې په دې اندر درمیان کې څه شی ده هغه پکې ده در هغه ملغلرې دي پکې داخلها وسطها دا منصوب بنزع الخافض دي ای فی داخلها فی وسطها وسط په هغه کې چې کله بین ټکی رادرومي بیا دا وسط دا مقصد دا دی چې ساکن الاوسط غوندې ګاڼه سي بیا به یې وسط وایې وسط وسط بیا په معنی د اعتدال سره رادرومی معتدل سره امتا وسطا معتدلا په معنی سره رادرومی وقد صنف العلماء رحمهم الله فی اکثر الابواب او تحقیق سره تصنیف کړی دی علماء کرامو په اکثرو ابوابو کی ما هغه کتابونه تقت هغه هغه یوځای کړی دی ما تقتنص به الاوابد چی په هغه سره ښکار کول شی هغه اوابد تصاد تقتنس تصاد په معنی سره عوابد دی عابدتون جمع ده هغه عجیب شی اصل کی ایغ وحشی جناور ته وتایی چی سړی ته ښکار کولو ته ځان نه ورکوی وتذلل به الصعاب او مقصد منقاد ګرځی په دی سره هغه مشکل هغه وان اقرب القشور الی الظاهر هغه اقرب دی پوستکو ظاهر ته چه ظاهر ته کوم پوستکی ور قریب وی هغه درجه دی فند معرفت الاحادیث ته صحتا و ضعفا استفاضتا و غرابتا چی دا صحیح ده دا ضعیف ده دا مستفیض حدیث ده دا غریب حدیث ده و تصدی له جهابذة المحدثین و الحفاظ من المتقدمین او دی ته مقصد دا ده چی پیش قدمی کړی ده او دی کی شروع کړی ده او دا کار کړی ده هغه لوی لوی محدثینو جهابذة د جهبذ جمع ده هغه ناقد خبیر ته وتایی لوی عالم محدثینو او حفاظ من المتقدمین دا کار کړی ده ثم يتلوه فن معاني غريبها وضبط مشکلها بيا پسې دوم نمبر درجه دې هغه فن دې هغه هغه فن ده چې هغه معاني غريبه او ضبط دې مشکلاتو دې حديث پکې کړی وي وتصدى له ائمة الفنون الادبية والمتقنون من علماء العربية او دې ته بيا چا پيش قدمي کړې ده هغه ائمه دې فنون ادبية او هغه متقنون هغه لوی لوی علماء دې عربيت ایماءاتو سره یا په هغه مفهوم مخالف سره، اشارة النص وغیره سره، معرفت د منسوخ، د محکم، مرجوح، مبرم، محکم، توتائی. وهذا بمنزلة اللب والدر عند عامة العلماء، او دغه درجه چه فن د فقه السنة ده دا په منزله د لب ده هغه زړی ده او دا په منزله د هغه ملغلرې ده په عامو علماوو خوا ته، وتصدی له المحققون من الفقهاء، او دې ته مقصد دا دی چا پیش قدمی کړی ده چا دې کار کې شریک کړی ده محققین من الفقهاء خو دی وایی چې ما خوا ته د زړی درجه دې چا ده هغه فن دې علم اسرار الدین چې کوم دې اسرار الدین حکمت شرعیه چې ورته وایی هغه ده هذا سره به ان شاء الله آینده فرصت کې وایو. الرحمن الرحیم. دا خبره پرون شوری وه چی فن حدیث شاه صاحب څلور قسمه کئ فن حدیث څلور اقسام دی بیانئ ما پرون درته مثال سره بیان کړ فن روایت الحدیث فن غریب الحدیث او بل فقه السنة او بل علم اسرار الدين نو جمهور رأی خو ما درته ویل چی دا وه چی په دی ټولو کی اهم فن هغه فقه السنة ده لیکن شاه صاحب نن دا خبره ثابت کول غواړي چی نه په دی څلورو واړو کی دقیق ترین فن او باریک او عمیق فن هغه علم اسرار الدین ده نو دی وی هذا دا هذا دا دی اما بعد قائم مقام وی یو قسم دی ما قبل خبر نا مخ اڑولو دی پارا ما بعد خبر احتمام دی پارا چی دین بعد اوز دا بلا خبر شدی دا او اما بعد قائم مقام غوندی هذا خذ هذا یعنی دا مخکی خبره واخله او دی نه بعد بیا ورته غوږ ونیسه چی اصل خبره دا شی ده و ان ادق الفنون الحدیثیه باثرها عندی تحقیق سره دقیق ترین دی فنون حدیثیه پدی اقسام دی حدیث کی دقیق ترین فن مقدارا او اعظم د دی علوم دینیه او په اعتبار د مقدار او مرتبه سره دا څوک ته هو علم اسرار الدین دا علم د چا ده اسرار الدین ده نو ګوره اما بعد نه بعد ما درته ویلی وو چی دا کوم مصنف په کوم فن کی تصنیف کئی نو اهمیت الفن بیانی اهمیت الفن دی دی پاره چې خلکو ته د دې خبرې وضاحت وکړي چې زه په دې فن کې تصنیف کول ولې غواړم نو شاه صاحب ګوره دا اعلی د ټولو فنونو حدیثیو او په علومو شرعیو کې درته د فن د علم اسرار الدین چې ده دا یې درته اعلی فن وګرځاوه نو دی وایي چې ځکه زه په دې کې څه کوم تصنیف کوم. هو علم اسرار الدین اوس علم اسرار الدین تعریف ته دی دالته اشاره کئی خو ما درته تعریف موضوع غرض مخکی صراحتا ویلی وو هغه د دغ ځای نه معلومیدل او ما تاسو سره وعده کړی وه چی بیا به زه درته نشاندهی وکړم وروسته خپله د تعریف هنر معلومیږی خو بیا چی د شی تعریف معلوم کی بیا د شی موضوع او غرض خود بخود بیا د هغ شی تعریف نه څه شی معلوم شی هو علم اسرار الدین الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتها داسی علم دی اسرار الدین چه آ داسی علم دا چه آ بحث کونکی دا دی حکمتونو دی احکامونا چه دی دی احکاماتو حکم چه دی مثال یو حکم د شرعی قصاص یو حکم د شرعی حد زنا یو حکم د شرعی حد قذف نو دی دی کی حکمت څه ده ولمیاتها او په دی کی هغه لم او دی دی هغه لم او علل چی دی علت څه دی علت څه دی دا شی په دی کی بیانیږي یوا و اسرار خواص الاعمال و نکاتها ا داسی علم اسرار الدین چی هغه باحث تا، بحث کونکی دا د حکمو د احکام او لمیاتو نه او د اسرارو د خواصو د اعمالو نه او د نکتو د هغه نه، نکاتو د هغه نه، نکات، نکتې، جمع ده، نکتې، چاته ورتائی نکته المسئلة الدقیقة هغه باریکه مسئله چی التی یتوصل الیها بدقة و امعان فکر چی سړی شه په دقت او امعان فکر سره بیا هغه ته رسیدای سی هسی نشی ورته رسیدلای دی ته نکته وتائی نکات تی هغه جمع ده نو بل به په دی فن کی د اعمالو چی کوم خواص دی لکه ما تاسو ته مثال پیش کړی وو د لمونځ خاصیت تقرب الی الله ده د روزې خاصیت مقهوریت النفس ته دارنګه د نورو اعمالو خپل خواص دي د هغه اسرار به په دې علم کې څه کېږي حکمت شرعیه کې به او علم اسرار دین کې به دا شیونه بیانول شي اوس اسی مزید فائدې دې پارا یو حکمت وی او یو علت وی او دا دې لپاره وپېژنو ګوره یاد ساتو چې ډېر خلک د حکمت او د علت په مابینځ کې فرق ونه کړي نو چې کله د حکمت او د علت په مابینځ کې فرق ونه کړي نو داسې ګډې وډې ووایي که نه چې بیا یې څه ووایه حکمت او علت کې فرق وي یو علت وي یو حکمت وي دا حکم طرداً او عکساً دایر وي سره د علت نه، چې علت موجود وي حکم به موجود وي، چې علت نه وي حکم به نه وي. لکه مثال په طور باندې اشیاء ستة و کې الحنطة بالحنطة تاسو کوم حدیث ویلی د ربا پاره، په اشیاء ستة و کې تفاضل او نسیئه حرامه ده. علت په دې کې څه ده؟ قدر مع الجنس مکیلی والی موزونی والی او جنس پی یو وی نو که دا علت و دا حکم به وی نسیعه او تفاضل به حرام وی که دا علت چیرته نه و مکیلی نه و یا موزونی نه و یا مقصد دا ده چې بیا یو جنس نه نه و سره نو هلته به بیا د حکم نی نو په علت باندی دارومدار د حکم وی طردا او عکسا او حکمت چی ده حکمت باندی دارومدار د حکم آ مقصد دا ده چی داسی نی چی هغه حکمت نی طردا دارومدار نی په چی هغه حکمت نی بیا به هغه حکم نی نه حکمت سره داسی نی لکه مثال د ږیرې پریښودل دا کې حکمت دا دی چې دا یو اسلامی یونیفارم ده یعنی یو اسلامی شعار ده اوس که ته وایې چې سیکانو هم پریښي بیا خو دا اسلامی شعار پاتی نسو نو اوس خو دا زه نه پریږدم نه په دې کې فرد بیا نه چې که د حکمت نه بیا به لکه مثال په طور باندې اوس دې کې ډېر خلک خطا شي لکه ډیر وایی چی اوس دی جهاد ضرورت نشته ولی ځکه چی په دی باندی جهاد خو دی لپاره یی چی مسلمانانو غلبه راشی او داسی وشی نو دی له وجی نه هغه خو اوس راتلای نشی ځکه چی اوس خو ټول ایټمی طاقتونه هر شی د نورو سره دی نو دا هسی فضول هسی ځان مړول دی لیکن دا خلک خطا شوی دی دا نه پوهیږی غریبان د حکمت او د علت په مابینځ کی فرق باندی پوه شوی ندی دا دی جهاد اعلا دی کلمت الله او سلطنت دی مسلمانانو دا دی جهاد حکمت تا دا دی جهاد علت ندا نو دا نه چې اوس دا نه په مرتب کیږي اوس پته جهاد نه کوي جهاد پر خو علت اخو صفا امر دی الله تعالی دا صفا حکم دی چا دا الله تعالی دا هغه ور پر علت بیا خو موز ما کوا ولی موز حکمت او فلسفه صدا ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر چی تا فحشاء او منکر نه بند کړی منع کړی دی نو دا دی مونځ حکمت ته نو دا حکمت خو تاسو مونږ مونځ باندی نه مرتب کیږی دلته مونځ وکړو هلته چی په کوم منکر باندی موقع برابریږی هغه نه مونږ مقصد دا دی چی هاخوا دیخوا مخ نه اړوو نو بیا خو په دی باندی هغه حکمت نه مرتب کیږی بیا خو مونځ مه کوه نه نه د حکمت او د علت په مابینځ کي فرق وي علت سره دارومدار د حکم وي طرداً او عکساً او حکمت سره دارومدار د حکم په هغه باندي طرداً دا نه وي تاسو په دې خبري پوه شو بل یوه حکم د پاره متعدد حکم کیدلی شي یو حکم د پاره متعدد حکمتونه کیدلی شي لیکن متعدد علتونه یو د پاره نشی کیدلای متعدد علتونه نشی کیدلای ها البته په عللو کی اختلاف کیدای شی چی په دی حکم کی علت څه ده یو امام یو علت وایی بل بل علت وایی لکه په دغی اشیاء د ربا کی لیکن تعدد د عللو آ مقصد دا دی چی ټیک خبره نده ا تعدد د حکمو آ صحیح ده دا اسی یو زیاتی نکته وا چونکه د حکمت او د علت لفظ بار بار راتو دا می درته وویلا ان شاء الله العزیز فائدې نه به خالې نی په حجت الله کی اکثر شیونه داسی یی چی آس سړی مخکی غوږونو ډیر ټکولی نی نوی نوی پکی نکتی ډیری هو علم اسرار الدین الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها نو دې نه ما درته بیا تعریف موضوع غرض ټول له دغې نه اوس راوځي تاسو سوچ په وکړو غرض هم ورنه معلومولای شو موضوع یې هم معلومولای شو اوس شاه صاحب رادرومي او په دې مابعد عبارت کې فواید ثلاثه بیانوي د دې حکمت شرعیه چې دا علم ته زده کړي نو دغ علم درې غټې غټې فایدې دي نو دې نه بعد اوس تر یوه حد پورې شاه صاحب بیان د فواید الثلاثه وکړ لپاره د فن د حکمت شرعیه یوه فایده یې دا ده لکه خپله به یې دا بیان کړي خو هسې اجمال یې درته وایم یوه فایده یې دا ده چې په دې علم سره چې کله ته دا زده کړې نو په دې سره انسان علی وجه البصیرت سی په دین او شریعت کې دین او شریعت کی به دی بصیرت پیدا سی چی کله ته حکمت شرعیه علم اسرار الدین ووایی نو تا به په دینی امورو او په شرعی احکاماتو کی به دی بصیرت پیدا شی او بلکل په دی کی شک نسته بل داده چی انسان په دی علم سره محفوظ سی دی زلاتو نه په امور شرعیه کی په امور شرعیه کی دی ښویدلو نه او دی هغه اضطراب درجه نه هغه نه محفوظ سی او بل دریم نمبر فائده دا ده چی دا علم کله تو اووائے نو پدی سره ایقان او اطمینان حاصل سی یحصل به الایقان والاطمینان ولا یبقی ریب فی الجنان بلکل په زړه کی معمولی قدر شک هم دی اصولو دی دین او دی شریعت او دی فروع دی دین او شریعت متعلق سړی معمولی غوندی اشتباه هم په زړه کی پاتی نشی نو دا فوائد ثلاثه دی حکمت شرعیه هغه شاه صاحب بیانوی په دغ عبارت کی او بل شاه صاحب دا بیانوی چی ګوره دی فرائض و مستحبات فرائض و واجبات او سنن مؤکده نه بعد چی یو وار یو انسان سره اوقات وی نو بیا دی نفلونه نه کئی او مستحب کارونه دی نه کئی بلکه فورا دی په دغ علم زده کولو باندی او په دی مطالعه او په دی کی سوچ کولو باندی دی سړی چه سی مصروف شی دا دونه محکم بشان علم ده فهو والله احق العلوم شاہ سے وئی چه دا علم دی اسرار الدین چه دا والله حلفیه وایی تاکیدا احق العلوم ده احق علوم ده بان په دې خبرې سره بان یصرف فیه من اطاقه چې وګرځي په دې کې هغه کس چې هغه ته طاقت خدای پاک ورکړی او صلاحیت چې دی علم زده کولو یې پکې څه وګرځي نفائس الاوقات هغه بهترین هغه عمده دی اوقاتو آ په دی کی وګرځی او دا علم زده کولو کی څه کی خرڅ کی ویتخذه عدتا لمعاده او بیا دا علم آ په دی کی وخت خرڅ کول دا یو ذخیره جوړه کی لپاره د خپل هغه اخروی زندګی بعدما فرض علیه من الطاعات وروسته د دې نه چا کوم فرض کړي سوي دي په ده باندي طاعات د فرضي عباداتو نه بعد بیا د دغ علم زده کولو چه دا منزله او مرتبه ده ولی هغه فوائدو ته اشاره کوي اذ به یسیر الانسان علی بصیرة ځکه چه په سبب د دې علم سره ګرځي یو انسان چه کله دا زده کی علی بصیرتین ګرځی فیما جاء به الشرع په هغو امورو کی چه کومو باندی شرع راتګ کړی ده او بلکل داسی شی دا یو مثال درته ورکوی لکه مثال په طور باندی یو سړی علم عروض زده کی نو ده ته به څه حاصل سی بصیرت حاصل سی په اشعارو کی یو سړی علم نحو زده کی نو ده ته به څه حاصل شی بصیرت حاصل شی په کلام د عرب عربا کی یو سړی منطق زده کی نو ده ته به څه حاصل شی بصیرت حاصل شی په کلام د حکماو باندی نو دارنګه چی یو سړی حکمت شرعیه علم اسرار دین زده کی نو ده ته به مقصد دا ده چی مهارت حاصل سی او په چا کی په هغه فی ما جاء به الشرع کی شاه صاحب داسی عجیبه مثالونه پیش کئی لکه دی وایی او بې د کاته سړي یې معنا کړې ده کثیر الحکایت دا غلط ته دا حکما ده یا لکه نسبت ته صاحب المنطق ببراهین الحق خو دا خو یونیورسټیو ملیانی کنه دا هغه یې چې کړي اکثر دا مصر کې دې کې نو یې خو صرف هغه لفظ ته کتلي دي نورې دې ته نه دي کتلي چې اوس منطق کیسه یو چې کوم کیسه ګو خلک یې هغه والته فایده ورکوي که هغه د پاره د منطق خو اله د لپاره د علومو د حکماو په پوه شوې نو حکما له هغه حقانو دې غلطي باندې نه ده پوه شوې حالانکه څونه ښایسته لیکلي کړي دي دا وجه دا ده چې هغه علم پختګي نه يي دو سره صرف هغه یونیورسټیو هغه يي علم يي او مقصد ورسره دنیا ذخیره موجوده يي منجدانه دا شیونه موجود يي یوه نه راخله بل نه راخله نور ورته غریب ته دا پته نه لګیږي ډیر ځای داسې کړي دي کاته الفاظو کې هلته لفظ غلط وي نو دی هغه شی غلطه تشریح کړي او صاحب المنطق ببراهین الحکما یا لکه نسبت تی صاحب منطق هغه براهین د حکماو ته یا صاحب د نحو نسبت واخله بکلام العرب العربا هغه خالص عربو کلام ته نسبت واخله نو دقه شان چی په دی علم کی یو سړی ماهر شی نو دی نسبت به شریعت ته داسی چی شریعت کی به دی علی وجه بصیرت شی او صاحب اصول الفقه بتفاریع الفقهاء یا لکه نسبت د صاحب د اصول فقه واخله یو سړی په اصول فقه کی ماهر وی نو هغه به په تفاریع د فقهاو کی د فقهاو چی کوم تفریعات وی په هغی کی به دی علی وجه بصیرت وی و به یامن من ان یکون کحاطب لیل او کغائس سیل او یخبط خبط عشوا او په دې سره غا اس سیلین معنی سا جیبه کړې ده اصل کې داسې نه ده و به یامن او په دې علم سره به دی بیا په امن سي دې خبرې نه من ان یکون که حاطب لیلین چې دی وګرځېدي د داسې کس نه لکه شپې چې لرګي ټولوي دی به بیا په دین کی داسی نه یی لکه یو سړی شپی لرګی ټولی نو چه شپی لرګی ټولی نو دا پته نه ورته لګی چه کوم ښه لرګی می واغست خراب می واغست لوند ده وچ ده کله به دی مار ورسره اغستی لکه تابت شرا کیسه کی مو ویلی دی مار به دی کله ورسره اغستی په چټی کی به دی تړلی چه راړی یا تر باندی ورځ شی رڼا سینه هم دی وه ووینه چټای به اوری وولی او منډه به کیوه. شاه جي نو چې دا علم ووايي بيا به دی د دې نه په امن وي چې دی په شرعي امورو کې کوم